بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يقينا اغكسان کفرو چې کفر کړه دې سواء برابر خبره ده عليهم په دې باندې یخادعون الله دوک کوي دی الله سرا والذین او هغه کسانو سرا امنو چې مان راوړې دي وما يخدعون او دوک نه کوي دی الا انفسهم مگر ځان خپل سرا وما يشعرون او دوی کې شعور نشتا